یو د دې جملې د ما قبل سره ربط سره نو د حواله سره د ذکر کوي نه د دې مصداق سوک ته نو د حواله سره د تذکرہ کوي د دې په مصداق کې تقریبا د یو درې قول ذکر کوي چې د دې مصداق سوک ته دا ولذین یؤمنون بما انزل الیک دا سوک دویم دلته کې د انزال لفظ دا راغل یؤمنون بما انزل دا انزل لفظ راغلی دی دی به د هغې وضاحت وکړي دی به د هغې څه وکړي وضاحت وکړي او دریم د هغې نه وروسته د ایمان حوالې سره به بحث وکړي چې په دې د ایمان د دې معنا څه ده نو دا یو درې بحث کوي د ټول ناول بحث د دې مزداق دی کې درې قول ذکر کوي اول دا وهم مؤمنو اهل الكتاب دا مؤمنان اهل کتاب والذین یؤمنون بما انزل الیک هغه خلک چې ایمان راوړل په ما انزل الیک او ما انزل من قبلک مقصودا مقصودا د څه کوم ټول راوړل کنه ایمان خو مقصودا ایمان مونږ چې په قران ایمان راوړل په ټول هم راوړل کنه په نورو کتابونو هم راوړل خو مقصودا ایمان چې په راوړل هغه ته نه مراد دی او مقصودا ایمان په چا راوړل اهل کتاب مقصودا ایمان په چا راوړل اهل نو دا مؤمنو اهل کتاب دي لکه عبد الله ابن سلام لکه څوک د دنوم زما په خیال حسین نوم یو قداسی او سواد سره نو بیا ول رسول کریم صلی الله علیه وسلم نوم عبد الله ابن سلام کې خو او دا رنګ د دې نور اضراب ظریف اضراب ظریف مفرد دی لکه شریف او جمع اشراف لکه شریف چې راځي نو ظریف او اضراب د دې نور امثال لکه څنګه چې یو خاص طعام لاندې داخليږي انسان او فرس دواړه د حیوان د لاندې دي کنه دي نو الذين يؤمنون بالغيب او الذين يؤمنون بما انزل اليك دا دواړه د متقین د لاندې داسې داخلي چې دخول اخستین تحت عام لکه یو اخص چې تحت العام سکیږي داخلي او داخل دی ور سره داخل پشان ته دخول د دا اخستین تحت عام ټیک شو کنه یاره متقین عام دی کنه او د دغه عام دوه فرد لري لکه حیوان عام دی کنه د د دوه فرد لري یو فرد انسان دی او بل فرد څوک دی فرد نو دا متقی عام دی یو فرد الذين يؤمنون بالغیب او دوم والذین یؤمنون بما ازل مراد ځکه مراد په اولائک الذين سرا اولائک سرا الذين امنوا عن الشرك ځکه مراد په دې سره هغه خلک دي چې ایمان راوړی د چانه د شرک او د انکار نه او بهؤلاء او په دې سره مقابلوهم دغه مقابله نو دا آیاتان تفصیل شو لپاره د متقین څه مطلب متقین الذين يؤمنون ان مراد خلق ته چاري اول شرک او بیا شرک په خیره بیا شرک او د دې والذین نه مراد داغي مقابل چې د سره شرک کړي نه د سره شرک نو دا دواړه داغي څه شو افرا وبها اولای په الذین یؤمنون سره داغي مقابل فکانت الایاتان نو دا دواړه آیاتان دا تفصیل شو د چا د پاره للمتقین دا متقین د پاره څه ذکر شو تفصیل وهو قول ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا قول د چاره نو دا د ټول نه خزه کرے چې قول د چام دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی او علی المتقین ایا د عتب ته په متقین باندې یا د عتب ته په چا باندې یعنی د دینه چې مراد اهل کتاب شي کنه مؤمنان د اهل کتاب نو په عتب کې دوه صورتونه دي یو دا چې په مخ کې الذین یؤمنون بالغیب باندې عتب شي ټیک شو جی دا د متقین د لاندې راشي او دوی مدار چې دا په سر د متقین باندې عادت شي په سر بچا د هدل للمتقین دا په هد د متقین په سر باندې شي شي نو معنا یې دار دا قران هدایت ته د نیکانو د پاره نیکان کم خلق چې الذين يؤمنون بالغیب ټیک شو جی ادا قران کریم هدایت تر چا د پاره د ولذین د خلقو د پاره یؤمنون بما انزل الیک فکانه قال گویا کې دا ویل شي دا هدایت ته متقینو د پاره دی یعنی کم خلکو چې ځان ساتلې د شرک نه او د ولذین آمنو من اهل الملل او د ولذین آمنو د پاره من اهل الملل دا هل د نور ملتونو نه چې هغه د اهل کتاب د دې لپاره څه شی دی هدایت ويحتمل ان يراد بهم الاولون باعيانهم دا مولانا یو بل احتمال پکې دی بعینه سوک هغه اولنی نو بیا پکې په منځ کې دا عطف ول راغې منځ کې پکې ځکه چې معطوف نه معطوف علیه په مابین کې خصه پکاري مغایرت نو دلته کې هم مغایرت نشته کنه دا توسید د حرف عطف پکې ول راغې او دا حرف عطف پکې منځ کې ول راغې نو دې دې اعتراض نه جواب کوي هغه جواب نه کوي چې دلته کې مغایرت مفهومی ده دلته مغایرت څه شی ده او ډیر زین د سې چلته اتحاد مصداقی خو د مغایرت مفهومی لحاظ شوی وی هغه کې څه شی راوړل شي وی حرف عطف دا غیر لپاره د دوه مثالونه ذکر کړي یو مثال ذکر کړي په واو سره او دوه مثال ذکر کړي په چا سره په فا سره یو واو یو فا قرم ومن الحمام وليس الكتيبه في المزدحم وای دا د یو بادشاه صفت کوي وای دا هغه بادشاه د پاره دا عطیه ده چې هغه القرم دی وابن الحمام دی یعنی دا سید دی سید دته لیس الکتیبه تکم ویل شي او و پکې راغله کنه دا راغله نو و پکې تا راغله نو توصیف تعرف یا ته پکې شعر ځکه مصداق حواله سره اگر کدی په مابین کې وحدت ته خود دې دغه د وجنه د مفهوم د ف مفهوم په وجه چې هم ځان نه معنا لري لیس ځان نه معنا لري نو دې حواله سره چې مغایرت مفهومي لري نو توصیف ته حیات پکې شي دویم دا په وو کې مثال ډیر حسرت پی وی د حارث مور لره د حارث حارث خدای لري کنه وې د مور لره ډیر حسرت پی چې هغه سړی په سبا کې رامغه او غنیمت هغه شی موږ نه یوړم او روغم لاړ نو دلته کې یو کس دی هغه ته صابح هم ویل شي په سبا کې راغلی هغه ته غانم ویل شي غنیمت یې یوړ و سته باندې څه شی دی دغه دی هغې سره تعلق لري او دا بیان ذکر کوي د فایدې د چا د عطف فایده یې سره على انهم الجامعون بين الايمان بما يدركه العقل جمله بما يصدقه من العبادات البدنيه والماليه وبين الايمان بما لا طريق اليه غير السمع غير السمع مولانا غرض د علامه موصوف دار چې هر کله دا دواړه یو شو کنه ندی دا دواړه یو شو خو مفهومي فرق شته څنګه فرق دی د دې اول نه مراد هغه دی چې اخر چې ایمان راوړې بل غیب ایمان بل غیب دا مطلب چې هغه چیزونو باندې چې ادراک عقل کولای شي چې ادراک څه کولای شي او بیا یې رست او اتیانی کړي پاغه دوه په دوه چیزونو چې یو سر د عبادت بدنیو چې صلات ته یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات کنه او بل هغه شی چې هغه سر د عبادت مالیو چې اسی شیر زکات دا کارونه هم کړي او دا خلک جامع دي په مابین د یو بل شي کې د دې او سره د بل شي نه چې بل شي څه شي لري چې هغه تصدیق راوسته پاغه سيزونو باندې چې د هغه عقل ادراک نشي کولای صرف سو کی ذکر کوي نقل سری دا سری کې عقل هم ادراک کولای شي او د سنو عقل ادراک د درستانو ته په دې کې اشاره شو ولذین یؤمنون بما انزل الیک و ما پوه شي په کنه یعنی د دې او د ما قبل الذين يؤمنون بالغیب دا دواړه څه شریعه معنا لري نو بیا هغه او دې کې څنګه فرق شونه فرق نه لري چې سړي خو یو دي اتحاد مصداقی دی خو الذين يؤمنون بما انزل اليك نه هغه کسان مراد دي د مخ کې نه چې هغه ایمان پاغه چیزونه راولي چې عقل یې څه کولای شي درک او دا دوا آیاتونه عبادت بدنی او عبادت مالیه هم کوي ټیک شو دای راستین او سرداران ذکر کړه او دویم په هغه چیز ایمان والذین ناقص امراد دي چې نقل کما خبره کوي پاره تصدیقي هغه مخ کې عقلی او وسه یعنی د جامع د په مابین د ادراک کې به ماغه چې ادراک عقل کې جمله فل جمله ادراک عقل کول شي ول اتیان او اتیان کې به ما پاره معنی چې تصدیقي کې د عبادت بدنی او مالی او دوارونه او په مابین د امام کې به مارا طریقه الیه چې لیس طریقه نه ویده تما سوا د سمعنا وکرر الموصول قرض علامه موصوف د فر سوال لا قرض علامه موصوف د عبارت نه د فر چارا سوال دار کله چې ذات ته موصوله نو یو کله چې ذات نو دا موصول بیا ولې ذکر شو په دې صفت کې نو عطف ته خاص په چا باندې شو لکه جا من قوم راغه را تقوم و زید و زید راغه دا د زید د اهمیت او شرافت لپاره د قسم ذکر کیږي